حال کس راغې خو وی الله ما دې لوی فضل کو کوي را باندې الله سره کړی خدواج علما چې کم کمزوري ها هغه راته وخیا یا پلانې فلانې داسې چې زه هغه لا ورسم سپکاري چې هغه ته زویم چې تاسو په دین کار کې خم مستقله ایس پروا چونه ساته موږ بتاو سره خپل وس مناسب ما دا غډیر ډاډګرنه ورکړه او مې دا هورل زبردست وینا بس ان شاء الله دا مې قصد الله دې دا چې خلکو له بالا بره نه ور کوي چې هغه د دې کوشش کوي چې د علماونو د دین کار پاتې نشي ځکه چې تاسو لګیاي د دین په کار کې مشغوله ا د دین رسایي ستاسو نه کیږي عوام ته رسیږي او پای خلک فیدی اخلي نو چې پای کې زمنګ یې صحیح نو خنه ده چې پای کې څه پیدا شي ځکه وای ارسه کې موږ ځان له څه پیدا کو د دنیا نو په دې کې ځان له څه پیدا کو ځکه زمونږ نه کله رسای کله خطا د موږ ګډ وډ شي کله ګوځي کله بلځي کله نا وخت یې کله به وخت یې کله درو مرو خبره خامخا راځي کوشش وکاو نو زه دا غي وجب دای چې موږ د علماو سره وابستګي ساتو نو دا غي د دعاګانو اثر به الله موږ د دې سيزونو نه بچ ساتي وتعاونو او بازي چې سوره مالداریږي نو دورا هغه کې نقصان د دین راځي رورا نه چې سوره الله د باندې فضل کوي نو دورا الله ته عاجزي کوا ځکه په علماو خلک خخ ګماونه کوي خو ده وې دا مال ډیر مالداري او هر الله چې کومه مالداري ورکړي دا ځکه وې دا څنګه داسي یاره موږ ټول لګیایو مزدوریان هم کو او بیا هم زمون خرچې نه پوره کی او د ټول ورځ جمعهتون مدرسو کې ناشې زمون نه خو خوري او خوس کی او خار سکه مزید مخه زمون نه دا د هغه باندې د الله د طرف نه فضل او احسان دی وروړه هغه لوی سخاوت هم کوي کنه ته سخاوت کولې شي وقال تعالی ویلی الله تعالی والعصر ان دوی ګاډي چلیږي دوی بس کارخاني دی علماء وای کنه او دی خدا سے کارخاني چلیږي هر ځای الحمدلله کارخاني دی دی ګاډي هم دي چې کوم ځای لمن حضو ګاډي تیار ولاړ ګاډي نه دي چې سملا سغوالو الله پاکه هغه علماء او تا واکه نصیب کړي زه د اوزل دم شیخ الحدیث صاحب سره سواد تا بیان لا زه طالب ما نو زه چې ګاډي ته خدیزو ماته وي تبر سره زه مې خجي ماته مکمل او شمه زه ان شاء الله نن ماته مکمل او شو نو چې چرته بزت لمه نو ما پیسې ټیکټ ماته وي تدا سم کوا مې زه کوم جی بس دا زما خیر کله مو دې مې بل چا ور کړی جی مان دې ور کړی وای ته په ملګرتیا کې زمې نه جی بس دا زما یو خواهش دی بارار کله به زما نمخ کې بلچا ور کړي حالان کې هغه لام دی رامغه یو پیسې مونږ نه لګی دا سوات سمه لري رفتار دی او چې کوم ځای کې با کوزیدو جی مې هغه بزر چاولی جدل تکي هغه پیجاندم نه ا بدلا سو یو ته روټه ما سره خو چې بس کوي نه نه وخت وي نه جی بس په منډه یو کپ ها چې نو ما یو ګورا د علماو ها دا شي الله دا غیر دې کارخانه دا غیر دې وټلی دي دا غیر دې ګاره ولا سر ان الانسان ان الانسان موږ چې سپکارې موږ لا لارا کوي ان الانسان لفی خسرن کمی ګاډې د فوټو چودريګو وی جی زه هم بیا ګوره په دې سودا نه کوم که داسې کې زما له غواړي ما زه ستاله غواړي وی زما چې څه غواړي نو هغه خنه ده چې هغه زه وکم ان الانسان لفی خسر بشک انسان خامخا په تاوان کړي لکه دا سره اجسه پرون چې راغی قسمه قسم توفی یو شی بل شی ما سره دکان کې میلاو شو دا طالبو وی کنه او سور په مینا ناسو ناسو خبره ترې چې مسکرا سړی چهره ولا هم دا پته نه میزا نور کلم راځي نن را سره میلاو شو به ویره جی زه خو لګ حل ترې ما خو تاسو لګ رالما مې سکله وې سکاري سره ما ته فهم فراول دا بیا مې دا ذکر سره بیا ستړي مشو کا باندې خبر ده وتواصو بالحق او بیان کې یو بلتا حق ذکر کېدو وتواصو بالصبر بعض خلکو تاسو له خدای درکې نه زه ته هم دي بعضو له مې تاسو له بل څوک درکې چې مله خدای راکې خدا خو مقیده خدا چې تاسو له خدای درکې وي طلباء علماء له خدای ورکې نه مې تاسو له چې باباګان درکې ایزا دا حالت لري د مخلوق دا نه چې ټول مخلوق له الله خور کوي خدا خو تاسو ویلي کنه ان الله مع الصابرین مع المتقین مع المحسنین معیت خاصه د چا سره ده د خاص او خاص خلکو سره ان الانسان لفی خسر چې یو طالب په جمال کټول راز ناشتي او د الله د دین سره تعلق نه غلي الله نه ور کوي با اے طالب العلم را روان دی چې زه علم حاصلوم عالم را روان دی چې خلکو ته علم خیمه او د تیاریو کو سامان ځان سره واغسته دا اگر کلی ملار کې سواقیا پیښ شوا اگر کاغه مقام ته اون رسید خو په دې نه ډیر تیارې کړو نو ام دې فی سبیل الله کې پوښ کنه فقد غزا یا تیارې او کدا غد پارا سولې تیار کړه بسترې او ل تیار کړه نو فهو فی سبیل الله فقط غزا ومن خلف غازیا آسو چې پاتې شو پس د دې پس دنا پا حوایجو د اهل لای کې یو کس جهاد تلاله او بل داغه رور دی داغه تربور دی داغه رشتہ دار دی و ززبا د استاد بچو خیال ساتما چې سپکاریږي زبر اعظم سودا پکاریږي بیماریږي ډاکټر لوي ابو زم تزاد دین کار کوا نو فقط غزا نو تاکي دم غزا وکړه د داسې دی گویا کې چې د غزا کوي په لار د الله کې یعنی د ته ثواب رسیږي د غازی څنګه چې غزا کوي نو سره ثواب هغه ته ملاوي نو چې کم یو بندا پکور کې داغه غازی د پاره داغه د بچو خیال ساتي دار یو شي خیال ساتي نو گویا کې دل هغه ثواب ملاوي کم ثواب چې غازی له ملاوي په دوو کسانو کې یو کس علم جهاد په سبار کا یو بکور د پاره حفاظت د پاره نو چې کم کس د دین په سفر لاړې د علم په سفر لاړې د جهاد په سفر لاړې نو چې کم کور کې کار کسب کوي او خدمت کوي نو د او داغه ثواب به وي ستا ضرور گاڑی چلی پروگرام کې سورج ثواب ستا دې دور ثواب داغره زما چې کم تیار سامان دی هغه دله پوره ورکاو کمې پکې مکوا نو دله پوره ثواب اجر ملاويږي نه دې بیمار دې کور کې ناسه خو ثواب کیږي ځکه سامان یې اولېګو وفي روایت نو په یو روایت کې راغلي الذي دیو جناب د دیندار خلکو سره ډېر کوشش مینا محبت اخلاص اثر وي پوه شي مخکې دې بیان تیر شوی وعلا په دې خبره الله نو نازع چې موږ به جګړه نکو منصب دې مال دې شریک دې او د پکې ځان لا څوک خصوصیت کو المنشط والمکرو بفتح میمهما ای فی السال والصعب والاثر الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها بواها بفتح الباء موحده بعد ثم الف ثم الها مهمله ظاهرا لا يعتمد تاويلا بس